او کلکلا ته په قیاسي اقترانی سره په یوې مسلې فقهیه باندې ته دلیل قائمول غواړي نو بیا دا قاعده کلیه چې د اصول فقه کې ذکر کیږي دا وجه د چا جوړیږي ملازمي جوړیږي یا نو بهر حال اصول فقه کې د دې قواعدو نه چې بحث کیږي اوس به په دې کې لږ څه تعمیم کوي دا کې لږ څه څه کوي تعمیم کوي نو دی وایي واعلم پر خبر ځان کوئی کا انه يمكن الله يكون هذه القضيه الكليه بعينها مذكوره في مسائل اصول الفقه کله بدغه قضيه کلیه چې دا کبرا جوړه شوې ده یا وجد ملازمی جوړه شوې دا با په مسائل د اصول فقه کې بعینها ذکر وی کله به دغه کلیه بعینها او تو وایي چې په مسلې فقهیه دلیل قائمه دا خو کبرا به په هغه مسلې چې هغه لري چې اصول فقه حالانکه اصول فقه مسلې مونږ چې ګورو نو دې فقه کې نه یا هغه وجه دی ملازمی چې هغه مسلې فقهیه باندې چې کوم قیاسي استثنایی کا قائمه هغه وجه دی ملازمی چې کوم جوړیږي نو اصول فقهی مسلې مو واړو را واړو چې ته اصول فقهی مسلې کې هغه مونږ نه نیو نو دې چې په دې خطا نشي بیا په دې خطا نشي وعلم پدې خبرې ځان کوي کا انه يمكن الله يكون هذه القضيه الكليه بعينها مذكوره في مسائل اصول الفقه چې ممکن ده چې دا قضيه کلیه بعينها دا دي مذکوره نه په مسائل دي اصول فقه کې دا کله خود دې په مسائل دي اصول فقه کې به څه نه دی نه کیږي یو بل قضیه کلیه کې چې مندرج وي چې هغه بل قضیه کلیه هغه بیا څه شي وي مقصد دا چې د اصول فقه مثلا نو کله خود دې دارک د اصول فقه مسله نه دارک په پوښتنه په خبرې باندې انګلیش درته وایي انګلیش ان دارک دارک نه شي ان مو سره ملګری نو ایغا مخکې با دغه اوس خو بدلی کنه دا کرکټ والا دغه خو چې مونږ هلکانو طالبانو په ایک ټیم باندې با یو خو دغه مونږ وزیر اعظم دای کپتان عمران خان دا دی کپتان عبدالله له خیره بیا ورسېدی ښه دی کپتان او بل به په ایک ټیم باندې یو و انضمام الحق یو جاوید میادار یو رمیز راجا تاسو چې نام یې رمیز راجا وکړه اچھا وقال یونس وسیم اکرام دغه او فقه په دې زمانه خلق نو اوس مونږ یو ملګری وو او دا اخبارونه مخبارونه به ډېر ګټور په ایده نه نو هغه کې دا خو کله د یو کلاړي خوک شي کنه دی هغه کېل کې یو میچ کې ټکی کینسل کی کنه چې دی ونه برسي نو ویلې چې امام الحق اون فوټ کړای دا چې کړه ما ته زاري متا ما ته ډیر انګريزي راځي دا چې ان فوټ کړای دا ویلې چې کړه یا مذکورۃ کی مسائل اصول الفقه چاغا بیا مسائل اصول الفقه کے ذکر لكن مثال لطفیش كقولنا كلما دل القياس على الوجوب في سورة النزاع يثبت الوجوب فيها دا يقوليا كلما دل القياس على الوجوب فی سورۃ النزاع هر واری چې دلالت کوي قیاس پچا باندې وجوب باندې او صورت کې چا کې نزاع کې یثبت الوجوب فیها نو القضا وجوب په دې کې ثابت دي مې دا یو لا چې د بوتي څنګه پاره چې واچولا چې هغه لږ نه لږ لا ورشتلې ونه نو سره کړو نو ته ځای کې هم او بیا فورا هغه محسوس کیږي پاره چې نو ځکه مې راځي په تاسو په دې سره په سبق کې ان شاء الله فرق نه راځي كلما دل القياس على الوجوب في سورة النزاع يثبت الوجوب فيها فإن هذه الملازمه مندرجه تحت هذه الملازمه اوس دلته دا ملازمه چې دا دا په حقیقت کې یو بل ملازمه لاندې چې شاید مندرجه چې آدان هغه بیا د اصول فقه مسله ده وهي آدانه كلما دل القياس على ثبوت كل كل حكم هذا شانه يثبت هذا الحكم هي احدى مقدمتي الدليل نو هغه ملازمه چې هغه یو د مقدمتي نه دي چې دا دلیل دا تكون من مسائل اصول الفقه بطريق التضمن نو دا هم د مسائل د اصول فقه نشوا خو په طریقې د شاکرا تضمن سره یعنی هغه بل یو قاعده کلیه چې هغه مسله د اصول فقه دا هغه مخکنی قاعده چې دا هغه یې کې دن نشدا پرتا ده نو دې هم مسله دی اصول فقه شو خو په طریقې دي چا سره تضمن سره ثم علم ان كل دلیل من الادله الشرعيه بیا په دې خبره باندې ځان کوی کا چې هر دلیل دی ادله شرعیهونه انما يثبت به الحكم فقط قران سره حکم ثابتېږي سنت سره ثابتېږي اجماع سره ثابتېږي قیاس سره ثابتېږي او څه شرایط غواړي څه شرایط غواړي ثم علم ان كل دليل من الادله الشرعيه هر دلیل دی ادله شرعیونه انما يثبت به الحكم فدې سره حکم ثابتېږي خو اذا كان مشتملا على شرائط چې څه شرایط باندې چې مشتمل وي هغه شرایط په چې بیان وي تذکر فی موضعها ها په خپل ځای کې وی چې بیان شوی قیاس پچل کله مقصد دا چې مثبت ته حکمی ها په خپل ځای کې بیان شوی سنت په کله مثبت ته حکمی او په سنت بحث کې بیانېږي کتاب الله په کله مثبت ته حکمی او خپل کتاب الله مسائل کې چکیږي بیان تذکر فی موضعها وذالک دا زکا الله یکون الدلیل منسوخا چې مثال دلیل منسوخ نه کله به قران وی ولیکن دې سره به حکم نه ثابتېږي ولې هغه آیت بچي منسوخ وی وذالک الله یکون الدلیل منسوخا یا ولا یکون له معارض مساوی کله با مقصد دا چې هغه لپاره یو معارض مساوي وي نو یو دلیل به مثبت وي خو علاوه چې هغه معارض مساوي نه لري یا به کله معارض مساوي نه بلکې معارض به په دې باندې چوي راجح وي نو هغه مرجوح به څه حکم نشي ثابتولای ولا يكون له معارض مساو او راجح ويكون القياس اقياس کی مبیوی ويكون القياس قد ادى اليه راي مجتهد هذا قياس پدا چې قياس وی چې دې تبع چې ته دی یو مجتهد دون مجتهد رائے بده ته چی وی رسیدلی دا ځنه چې شل مجتهدین مخکې چې شوی یو رائے دې کنه رسیدلی ده نو ده خو بیا خارج کیچا چې اجماع مرکب شي لنډه دا دا چې دا قضیه مذکوره که په خپل باندې د اصول فقه مسلې او که د اصول فقه مسلې او قاعده لاندې شوی مندرج وي خدا قضیه مذکوره سواء جعلناها کبرا دا د عام خبره چې مونږه کبرا جوړو لکه په قیاس اقترانی کې او که صغرا جوړو لکه په قیاس استثنایی کې سواء جعلناها كبرى او ملازمتا انما تصدق کلیتان دا و کلیتان صادقیږي خو چې کله په دې قیود باندې چې وی مشتملې چې کوم قیود پکې ملحوظ دي او قیود لحاظ باندې پکې ساتلې دي شي فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما بالقضية الكلية نو علم ومباحث بانده اغا مباحث المتعلق بهذه القيود اس دي في قيود سره چکم علم تعلق لري کنا علم من ذات اصول فقه کی چکو بحث کو قضیتینو نه جوړي دی وجنه بیا تاسو او اول نه چې تصدیقات شروع کی قضیه تعریف کو بیا قضیه اقسام بیانو بیا مقصد د قضایا او تناقض بیا مقصد دا چې ایغه عکوس بیا مقصد دا بسایت بیا مرکبات او دا ټول کیسې دا ټول توتیا او تمهید چاته دي القياس کله چې القياس مبحث تاسو وايي مختصر چې قول مؤلف من قضايا ځکه چې تاسو قضیه نه پیژنې عکس دی قضیه نه پیژنې نقیض دی قضیه نه پیژنې موضوع محمول نه پیژنې رابط نه پیژنې په وشه تناقض بحث نه پیژنې نو البته مقصد دا چې تاسو غرا کبرا اغاز نه شي نو دا ټول مقصد دا چې کلا شی فی حد ذاته ورکه وي وګوره یې توتیا او تمهید ونه کوي کافی شی کورسونه مقصد دا دی چې یو هغه دی مقصد دا دی چې ورته شایوي په حقیقت کې لیکن سونه توتیا او تمهید لري ها ابرار پلا زړه غواړي چې د پلاني مقصد دا دی چې لور دا دا بزدي زوی ته کوم وخت سره کوم نو بیا هغه پلار لا مقصد دی چې ایغه هغه جنې پلار سره چې کی ملګری جوړه کیا کله روټي سره ولا او کله دی ورزا کله یار زوب چکر ته منظور نه وای چې تر سره لار سي الله الله فقالو دا رشتہ اله جوړ سي بیا مقصد دا چې دا سی غل غل دا کیسه ورا کوي کنه چې یار دا سی او مقصد دا چې زوای چې دا خپلګيري هغه مسامه سره جوړه شوی وای او دا دا غدا او کوي چې ما د غواړي په زما کور کې مور سره تاسو کوم الته مقصد دا چې کور والو هم او کوي غم مکه هغه مخکنه یو تعلق او چو واسطه سره کې جوړ کړي بیا پتی کې مقصد دا جامي ګتمي هغه ورغلي او سرو مالګای هغه راړي او سنخي مخي او سو ا پتی کې خبره سره چشي سي جوړ سي مبارک دا به هم څه وایي لوی توتیا تمهید وایي نو دا نه چې توس چې تا په دې چې هر تاسو ویل چې اصول فقه کې به هغه قضایا او کلیونه باس کیږي چې هغه په مسلې فقهي کې چې واسي سلی کبرا یا وجد ملازمي فقهیت او دا نور شینونه نه نه دا نور شینونه دیو جن باس کیږي چې دی باندې هغه مقصد مبحث شوی توقف او دارو مدار نه دا ټول دي اصول فقه مسلې به چې شما کولی شي بیا موږ تاسو یاد وی الته په تاریخ کې ویلي و چې یتوصل بها الى الفطر یاد مو وقولنا يتوصل بها إليه الظاهر دين ظاهر دادا أن هذا يخص المجتهد چې دا مجتهد پورې خاص مجتهد هغه قیدو په شکل کې بیا هغه مسلې ته چکیږي رسول مکلف پر خما در طویل او چې مستند قول مجتهدی فإن المبحوث عنه في هذا العلم مبحوث عنه په دې علم کې هغه قواعد وی يتوصل المجتهد بها چې مجتهد په دې سره رسی چاته فقې تا فإن المتوصل إلى الفقه ولمتوصل إلى الفقه نبي مگر څوک وی مجتهد وی او مقلدین تاسو مونږه تاسو مونږ خو فقہی مسلو ته نه رسو مونږ خو خپل امام قول ته اله چکو رسو چې په دې کې مونږ امام قول دادا او په دې کې مختابه قول دادا په دې کې مونږ دا اقوال دي او پلان کې دي دې ته رسو مسلې ته خو ډارې کړ نه رسو هغه ته مونږ مشران کی رسیدلی وقولنا يتوصل بها الظاهر أن هذا يخص المجتهد فإن المبحوث عنه في هذا العلم أغا كوائد يتوصل المجتهد بها إلى الفقه وليس فإن المتوصل إلى الفقه ليس إلا المجتهد ځکه فقيه صرف چاته ویل شي مجتهد د تاسو ما ویلو چې مصطلح فقيه به مجتهد ته ویل شي ا د تاسو مو چې وي فقيه العصر او فلانه او دینګړه چې هغه قدري لا ویلي او پلاکه مفتي او نجور کو اعظم او کله څه شي نو دا ټول مقصد هغه مدوني فقيه لغوني عیسائی چې تا خز ذکرې نو موږ ته دا القابات پیدا کو استعمال فإن المتوسل إلى الفقه ليس إلا المجتهد فإن الفقه والفقه خشاته هو العلم بالأحكام من الأدلة التي ليس دليل المقلد منها چه دليل دي مقلد بيديغه نني دليل دي مقلد پچو کی قول مجتهديه فلهذا دی وجنا لم یذکر مباحث التقلید والاستفتاء فی کتبنا نه ذکر کول سی مباحث سے تقلید او استفتاء دا د مونږ په کتابونو کې دا دی مقصد دا چې دی فن وظیفه نه دا دی فن وظیفه نه ولا يبعد ان يقال او دا هم بعيد نه چې ویل شي انه يعم المجتهد والمقلد کبه تعمیم پکې کوي چې دا مجتهد مقلد دواړو تور عام ده خیر ده نو بابا جی وتاي چې ولی نو دې بدا شنو ته وایي چې مقصد دا چې پلان کې حدیث کې راغلي دي نه د وظیفه دا نه ده خو به سبا ته چې دا حدیث خو ضعیف ده پلان کې پلان کې دی وجه نه دا په مجهول دي دا شي دي او دا به بیا جوابونه کوي او ځان په غوبل سره چې شي نو په ولې ځان خپل چې کوي بل چا منصب چې کوي اختیار کوي ته به څه وایي چې ځکه چې مونږ امام صاحب په دې کې چې شدا دا قول دا چې په وینه خارج شي نو په دې سره او او به یې د خپل موضوع نه په دې سره او داس چوي اوس کبا باجی تا دا چې تاسو امام صاحب ولې دا قول دا نو دې مونږ ته چې الله به امام صاحب نه بیا ان شاء الله قیامت پورې چې په جنت کې سره یو ځای کې به بیغه نه تاسو کې چې تا ولې دا قول کړم کوم مقلدین به ها البته بابا جی دا تاسو کولای شئ چې کاته ته امام څخه قول نو معلوم نو دور تاسو سره کولای شئ چې ا کوم زیدا نو دی به بیا ته هدایت کار کی یا فصل قدیر یا فل مقصد بدای و صنایع یا مقصود کی طرف کی یا کی یو کتاب کې با حواله چکی معتمد باور چې ګور وګوره دل تر افلانی دا لیکلی چې امام څخه پرې کې شوی دا مقلد شیدا کا دا اوس اکثر مقصد چې موږ د بل چا منصب کی فالقضيه الثانيه نو پدې کې دا قضيه ثانيه کې دا چې کل حکم کل ما ادى اليه رايه فهو واقع عندي دا د اصول فقه کې دا مسله ده ولی ځکه چې مقصد دا چې په مجتهد باندې خپل ځوان باندې عمل کول څه شي واجب دي او مکلف به د ځوان باندې څه شي کوي عمل کوي نو دا کول باندې بچي عمل کوي فالقضيه الثانيه من اصول الفقه ايضا فلهذا ذكر بعض العلماء دي وجنا بي بعض علماء په کتابونو دي اصول فقه کې مباحث ته تقلید الاستفتاء چيلي بعضي نه چيلي هغه دې ته کتلی چې دا خو دې فقه مسلې نه دي او بعضي چې کوي چيلي په اصول فقه مسلې نه دي او بعضي د تقلید او د استفتاء مسلې دا هم په اصول فقه کتابونو کې کیږي دیو جنا بیا دو اخیر کې باب الاجتهاد والتقلید چې شي کوي دایمي تاسو مصنف هم اخیر کې خو هغه حساب یلا نشي او دارنګي صاحب د مسلم ثبوت هم بیا په اخیر کې او په دې باندې بیا مولانا عبد العلی بحر العلوم هغه په فواته الرحمت کې خو په حس کړه لال دا په اخیر کې په مباحث د چا باندې تقلید او اجتهاد باندې مباحث تقلید او اجتهاد فالقبية الثانية من أصول الفقه أيضا فلهذا ذكر بعض العلماء في کتب الاصول دیو جن بعض علماء ذکر کے و کتابوں دی اصول کے مباحث تقلید او دے استفتاء فعلى هذا علم أصول الفقه علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه دا علم بالقواعد التي يتوصل بها الى مسائل الفقه دا څنګه شي الى الفقه الى مسائل الفقه ولا يقال الى الفقه ولي لان الفقه هو العلم بالاحكام من الادله بیا تاسو یاد وی التدیو بل تکه په تعریف کې کړه او علا وجه تحقیق اوس دې راځمي او دې ایغو تور چې دې درکار لګو وضاحت کوي علا وجه تحقیق وقولنا على وجه التحقيق ادا کول لمونږه چې دا به کار رسي على وجه التحقيق باندې چې کوي رسي لا ينافي هذا المعنى دا د مونږه معنی سره منافي نه ده ولی فإن تحقيق المقلد تحقیق د مقلد بدای ان یقلد مجتهدا چې دای په تقلید کې دی او مجتهد به ان یعتقد ذلک المقلد حقیقت رأی ذلک المجتهد چې نظام مقلد با دا اعتقاد ساتي چې د ما د مجتهد خبره دا څه صحیح ده سره د احتمال نشانه غلطیانه وهذا الذي ذكرناه انما هو بالنظر الى الدليل وزوی چې دا ټول بحث چې ما در څو کدا او ټول بالنظر الى الدليل چې در څو او د اصول فقه مقصد دا چې هغه کې موضوع کې هوتا سویلی او ادله او احکام واړه ادله او احکام واړه وې په غبل جانب کې لږ بحث درته کوم موږ یې ډېر ښه دیو جنا چې بیا بتا ته دا پته لګیږي چې په کوم قسم دلیل سره ما زه کوم قسم حکم چکاو ثابتاو دا ځنه چې دلیل کمزوري او الف وجوب او فرضیت چکه په ثابت ہے نه نه احکامات او انواب او په ځنه دلیل بیا بتا پته درته لګي چې په کوم قسم دلیل سره ما کوم قسم حکم زه چکه کوم ثابت شاید وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنظر إلى الدليل فأما بالنظر إلى المدلول فإن القضية المذكورة إنما يمكن إثباتها كلية كلا إذا عرف أنواع الحكم وأن أي نوع من أنواع الحكم يثبت بأي نوع من أنواع الأدلة بل بالنص بلکې په چا سره به ثابت ده نص سره ځکه تاسو وایئ چې قیاسي مسلې باندې با بل مسله نه قیاس کوي قیاسي مسلې باندې با بل ځکه تاسو با مقصد دا چې اول به په یو منسوخي حکم کې علت طلاق کې بیا به بل مسله چې کوي قیاس کوي او قیاس باندې به بیا قیاس نه کوي قیاس باندې به بیا قیاس نه کوي لا يمكن اثباته بالقياس بل بالنص اوس را دروما ثم المباحث المتعلقه بالمحكوم به بیا سم مباحث دا چې په اصول فقه کې ذکر کیږي چې عام محکوم به سره تعلق لري اما محکوم به تو په فعل دی مکلف دی فعل دی مکلف اختلاف في افعال دي چا سره مکلفین سره دي مکلف فعل دي وجنا هل تف احکامات کې چرا دني اختلاف را دني ولتا سميل دي عقوبت تسبا نو عقوبت ته قياس سره ثابت ولا شي نه قياس ظني او عقوبات قطعيات سره ثابت دي اپ ظنيات سره ځکه تاسو وايي چې دا حدود تندرئو بالشبهات کله به هغه عوارض سماوي وي او کله به شي وي مختصر وي من دا ټول شینا با مندریتون تحت تلك القضيه الكليه ايضا دا بدی لاندې مندري ول اصول فقه کې دینه باس کیږي چې څوک په اهلیت کې مکلف والی لري څوک پین لري کوم عذرونه داسې دي چې هغه سره دی به مکلف والی او دینه کیږي دې بالغ ور ځان ته دې سبي ور شي ځان ته بلکې ډېر احکامات داسي چې هغه دې نوجوان ځان ته او دې بوډا شي ځان ته ګل چاغ یو نوجوان هغه تراغه او تیر چې حضور د پروزي کې د خپل شینې نه بوسي موسی دا خستله څوک نه چنده بل بوډا او هغه ته لاو تل چا والله اکثر چتو خو نور یې شي نه بزان چې کو ساتو نو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه ته پس جدي غته خو دا جواب ورکړي دې خدای باندې ګانو خو مقصد دا چې بوډا لا کډي سړی دونه نه نه خو دور اصل لا کام اډو به اډو ته سره شرافوي نو اسی بس خپل سره لا لري ها انو هغه نه هغه خو نو جوان د مقصد هغه ګرمي چې دا لا حساب غني چې دې کې وټای یې دې چا په ته خو څه بیا به مقصد هغه ورته وایي چې شپږ سره به ولن خو وسره دې حساب دې نه کړه وتلې دا نو ګور څه احکامات نو دې محکوم علیه په نوعیت سره احکامات کې بلا چر دونی فرض نه شي مندرجة تحت تلك القضية الأولي أيضا لاختلاف الأحكام باختلاف المحكوم عليه وبالنظر إلى وجود العوارض وعد فلا بكيرتك تشاف سيمن كما عوارض موجودية شاف وسيمن كما فيكون تركيب الدليل على اثبات مسائل الفقه بالشكل الاول هكذا نو اوس په داسې ترتیب جوړه چې هغه د تشې بار بار نه د تویل چې کوبرا به کې چې کو جوړ کو شکل اول کوتیاتی ایرانی اقسام دي ضرور واړه اشکار دا څه وکړي چې هاذا الحكم ثابت ولي لانه حكم هاذا شانه متعلق بفعل هاذا شانه او دا متعلق ته په فعل پوری چې مثال په تور باندې هغه چې شایدا هغه قطعیت تا د اخفیل په ځنا چې دا به قطعی په ضروري وي دا فعل به صادر وي د مکلف نه چې هغه مثال په تور باندې چې شای روغ رمټ وي دا ټول او اچ عوارض به الته موجود نه نو چې کله دا به ټول ورته چې شای کې صغرا کې وكل حكم يدل على ثبوت وكل دليل يدل على ثبوت هذا الحكم نو ایله به بیا حکم چې ایدای لہذا سلسله هم دی حکم چې ایدای نو دا صغرا کې به ټول شرایط څه شي کې ملبوس کې دا هاذا شان او پلان کې دا غ شرایط نه چی کنایي او کبرا کې به دا ټول شرایط چې ملبوس کې پته بیا نه دی چې کوي او مرتب کوي نو دا څه به وایي چې مثال چې هاذا الحكم ثابت ولی لانه حکم هاذا شانه فهذا معنى التوسل القريب المذكور دا معنى د التوسل القريب مذکور دا فإذا علم أن جميع مسائل الأصول راجعة إلى قولنا كل حكم كذا يدل على ثبوته دليل كذا فهو ثابت قياس اقتراني استثنائي جرگا كلما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يثبت ذلك الحكم علم أنه يبحث في هذا العلم عن الأدلة الشرعية والأحكام الكليتين من حيث ذي حيث يبنى الأول دلائل ومثبت أو أحكام بإغسر ثابت والثانية ثابتة خپل حضور سره به ان شاء الله آئنده فرصت لہذا پدې کې با ادله او احکام نه چکیږي بحث به به تفصیلانی کې به سره وایو به ان شاء الله دا نو ځکه تفصیلانی کې کې تفصیل نه ذکر کړي ځکه د استغنا له تفصیل نه ځلا راوته خپل مصنف خبره تفصیلی کړي